دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سر د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 فیصله کیږي دا یو ورځ به د فیصلې پنځه زره کالې الله دې امان راکړي فیصله کیږي نو د دې فیصلې پورز به د ځمکې د پاسه دار څه ختمي داګه میدان دی د خدای عدالت به لګېدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله خوا ته ولاړي او اعلی وکالت به کوي نو د مخلوق د ډلې د هر یو ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی چې دا ډله د زناکارو ده دا ډله د غلو ده دا ډله د آدم خورو ده دا ډله د رشوت خورو ده د هر ډلې په مخ ته به بورډ لګېدلی او په دې شکل به خدای ته پیش کی اوس قران کریم فرمایي چې دا ډله خدای ته پیش شي او حکم پیش شي چې به جهنم ته عظیم عظیم جماعتونه به جهنم ته روان شي الله دې امان راکړي حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها دلتا تخيالك واو نشته وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها د دې دا معنا ده چې د جهنم دروازې به تر هغه پورې بندې وي تر هغه پورې رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ملائك بجهنم جهنم د ورته الم يأتيكم من راغلی تاسو رسل منكم پیغمبران ستاسو د جنس نه یتلون علیکم آیات ربکم چې نشته په تاسو باندې آیاتونه د پروردګار تاسو نه راغلي چا درته ویلي نه وي کوم چا نه وي اوس که تاسو خیال وکړئ یو ټکی ته خیال وکړئ یو سره به دا وي چې یا الله زه جمعه ته نه تلم زه چرته دیني مجلس ته نه تلم ما ته چا ویلی نو اوس دا تبلیغي جماعت والا دي دا هغه دانه ورته د قوم او د خلق باندې ورته کته دا وې چالم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم تا ته رسول نه دین یا رسولان نور غلی چې تاسو ته ویل ته به نور راغلی د ستا دروازې ته نو درغلی چې دروازه ورته ټکول او راوته او ورته درته ویل چې جمعه تراشه د خدای دین دی دی پته نه هغه باندې دا خلق ورکه لګیا دی چې سبا دا نه وي چې زما دروازې ته دین نه راغلی نن دین او اسلام هغه د ارچا دروازو ته ورغی کورونو ته ورغی خزو ته ورغی سبا دا ګمنی توړین چرتا انکار نه کی چې زنو ما خبره او د تا کار خو نه راغلی تا ته د خدای دین نه پیش کړي ته دا نه بکې سبه زما دیوانو تمام اتمام حجت کیږي لګیا دي اول د 1 لاکھ 24 هزار پیغمبرانو په شکل کې شوی پیغمبري چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شو اوس د پیغمبر د نائبینو په شکل کې نن اتمام حجت کېږي لګیا دی دا لاسکه قسم په خدای چې دا ستاسو په کورونو کې ټي وي نه دا بم په تا گواهی کی چې ولې درس قرآن با ما تا ته نه بیانول دا لرګي ده او دا اوسپنې به در باندې ګواهي دا ریډیګان چې ولې تا په ما کې دا الله اکبر نوم نه اورېدل دومره پښتنه خو به کړې چې دا الله ستو دا به در باندې جواش لکه بدن د پسړي گوا کیږي یوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم په خوله به د مور وایم او زموږ لاسونو ته به وایم چې وایي په تاسو څه کول وتشهد ارجلهم خپل ته به وایي وایي کوم ځای ته به در باندې دی ګرځېدو کوم خوا به تلي ستا د خپې به پتا ګواهي جهنم ته چې څه وخت نه وځي الله دې امان راکړي خپل حبيب په خاطر دلته یو دراز خبره ده چې حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها چې جهنميان جهنم دروازې تراشي نو دروازه به کولای شي دغه دا معنا چې دروازه لا بنده که سوجه دې پیش کړې شو نو واپس بشي لا خلاص نه وي بنده دروازه چې د جهنم ته دروازې پوری تا ایس حجت پیدا نکړې شو نو فتحت ابوابها دروازې به ورته لري شي عزیزان هغه اور به داسې وي هغه اور که د هغې یو څپرکی دې دنیا ته راغی نو په دې ځمکه به شین بوټی زرغون نه شي اوس ته به دا خیال کې چې زه دومره غوندې په دوزخ کې پروت یم دا چې څومره یم نه دا بدن به دی دی اور له دومره غټ شي چې د دې اوږې نه به تر دې اوږې پورې پنځه سوه کاله مزلي پنځه سوه کاله دومره به دا بدن ورته غټ شي که تاسو خیال وکړئ غټ سړی چې گزار ورکې نو د هغه درد هم زیاتي په نسبت د مانده سړي دا دومره لوی بدن به د دې دپاره چې ښه پکې ورت شي بیا به طبقات وي په دې جهنم کې طبقات وي کستا په حساب کې دی یو روپۍ فرق دی یو روپۍ یو روپۍ تا چانه په ظلم او زیاتی باندې خړلې و نو تا ته به ویل شي چې ستا په حساب کې دی یو روپۍ کمې دی تا پلانې شړې یو روپۍ غستې ورشه روپۍ راوړه د تورکا نو بیا جنت ته ځه بیا به منډه کړي چې کور کې خو الله وي چې منډه کړي هغه روپۍ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي بیا به ورپسې ورټوپ کړي او یا زره کالو په مزل به دې په روپۍ پسې لاندې لاړ شي او روپۍ چې راوچته کی او پاس راوړي د لاس نه بیا خطا شي بیا به پرې بیا به ورپسې ورټوټ عزیزانو په دې یو روپۍ پردې په ناحق خوراک پورې ده او یا زرا کالا د په یا زرا کالا فاصله باندې په جهنم کې دی ورځ نن د ملک او د وطن حال وګورئ د قوم حال وګورئ هر سړی حرام خور دی بې ایمانه دی زیاتې خور دی د غلو بسالي او د پلاني بسالي هغه پرېږده مونږ ته وایه قران چې کوم حصي په خپل کور کې چاله ورکړي دي نن پښتون دنیا هغه حصي نه ورکړي قران لور له چې کوم حصہ ورکړي دا پښتانه ورکړي خور له چې کوم حصہ ورکړي دا پښتانه ورکړي رور نه چې کوم یې سب یار زاریان شم چې د ورځې مانه یو دو سوه کسان برازي او دا تاسو نه هغه ورځ یو ډول رااله ګیرې پریږي یو خدای ګیرې لري کوي په وخت رب په ایمان چې تور کله مې خپل تم غسر شوم چې پاکي ورته روانه مو بس لري یو ډول رااله اوس ګیري پریږي پلار او زامن زوی لګیا دی پلار ته وایي چې دا ګیره به دنه وباسم او په ټوپونو به در باندې وګرځم څومره مال چې تا سره دی ما مزدوري کړې ده ما پیدا کړې ده ما روڼو لګه څنګه ورکې پلار نام جوړه ده پلار یې چې زما دکان دی زه پکې ناستم واړه مې لوی کړو ښځې مې ورته وکړې بچي دي اوس راته وایي چې دا موږ دکاندارۍ کړې دي د وړو وروڼو نام نه ورکوه او ټولې زمونږ د لوی وکړي دغه سره ته چل کې هغه پوښتنې ما نه کیږي چې زما ټوله ورځ په دماغ باندې بوجي هغه هغه پوښتنې یوسوکم الله قرآن وګورئ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د لور دا حق دی د رور دا حق دی د خور دا حق دی دا ټول تفصیل قرآن ویلی دی انجام دی ډېر اوس دلته یو د کار ټکی واورئ سوال دا پیدا کیږي چې ما ګناه کړې ده لس کاله یا شل کاله یا دېرش کاله یا څلوېښت کاله او جهنم کې به زه پروت یم ابد الاباد دپاره خالدین فیها راځي ټول عمر به دا زیاته نه دی په کار باندې چې تکلیف ما ته لس کاله ملو شي کنه یا شل کاله ملو شي یا دیرش کاله ملو شي نو ګناه مې شل دېرش کاله کړې ده او پروت د ټول عمر په جهنم کې نو دا زیاتې نه وي زه به که نه وایه که نه څه په دې بوډا ځان نه پرېږدي مګې خدای دې خوان نه کړ دا دا یې شک اخیستی دی واده خو دومره نه کړ او بخوا دا سپین ډګي دي ان الله يستحيي من ذشاب المسلم الله وی قیامت کې به چې سپین ګیره په دې وخت کې چې نماله به ته حیا راځي مسپین ګیری تم لګا د خدای نه حیا پکار ده کنه کنه سپینګیرو تم هغه کارونه دا جوړ دي ځان کړی دی وګوره چې نه د پر ټوکا وکا سپینګیرو تم دا پکار دي چې د خدای نه لګه حیا او کې د خدای د قوانینو خیال وساتي ان الله یستحی من ذی الشیب المسلم خدای ته ګورئ د خدای غلې ورځې ته وګورئ قسم په خدای دی چې عمر لبم څوک جړا راټینګولی نه شي نو ګناه ما لس کاله یا شل کاله یا دېرش کاله کړې ده او پروت د ټول عمر په جهنم کې دا زیاتې نه دي عزیزانو جزا او سزا دا په عمل نه کیږي دا په نیت او په اراده به ملاوي تا چې کومه ګناه کوله او د هغې سزا درته جهنم ملاو شو دغه ګناه که ته قربونه او په دمونه کاله ژوندی یم دا ګناه به تا کوله ستا نیت دا و اراده دې دا و کوم سړی چې په زنا عادت شي دا غنیت دای چې په دمونه کال زما عمرې نو ما ته پردې خځې ملاویږي زه به زنا کوم په غلا عادت شي ها په غلا عادت شو توبه دې وستا په زنا عادت وو توبه دې وستا دا به معاف شي دلته نیت پوری او ارادي پوری خبره ده چې ستانیت که ټول عمر ژوندې وې نو مومن دا ګناه به دې کوله نو سزا او جزا به په نیت باندې ملاویږي سزا او جزا په عمل نه ملاوي دا څومره لوی رعایت خدای پاک کړی دی یو سره د ګناه اراده وکي او ګناه ونکي نو دا اراده د ګناه چې دا په بدل کې نه لیکل کېږي چې څو پورې هغه عمل کړی نه او کده نه کوي اراده وکړه او هغه نیکی کړی نه نو هم الله ولا ثواب لیکي اخر کې چې فیصله ختم شي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش په جهنم به سرم کې خوشي سر سرپوخ بشي او کمپلیټ به بند کړی شي چې د دې جهنم تپش چرته بارو نه دي عزیزانو په اسلام کې نیکنامي ده عمره خلق ته چې د چا مکمل طور باندې جون چې ده هغه قران وي بس قران نه بهر بل لار نشته قران نه بغیر بل چاره نشته قران نه بغیر بل نجات نشته دا دیر سپاره دا قانون دی چې ستا ټول جن قران کله زه به خلکو ته وګورم وسره شي چې خدایا دې قوم ته خود خوشاله بوې مخه دا خدا سے د ذلیل بچی دی او دا سے ذلیل قوم دی چې دې کې د خدای وعده نه پیښی چې وعده پکې پیښ شي ټول شپه به خوب نشي کولی دا د غرمې پیدا به راټول کړي دا لکان دا حرامیان نه یو خو چې دی شل دویشتو کالو هلک مې لیدی دا سر مې پرې کولی دا حرامیان به راټول کړي او تاخ تو تاخ تو تاخ تو دا پټاخي ټول شپه به اخلاصي په کور کې به خوب نشي بیا چې لا د خزو جنگ راشي بیا چې لا خزو په لارې کې سوري او په جنگ کې دی رواني کړي والله کا شل دنې یو طرف ته دا یو خزه بل طرف دنه خو چرته حساب کې ګډیږي کنه لارې کې دبړای ځان سره یې و دروغ ها دبړای ځان سره یې دبړای ورته غږیږي او خزه ده لارې د شروع نه لاس رئیس ته ټکایي دغه دغه بک ورپسې به د برواګانو لار روانه ورپسې به د آرامیانو ډیپسل روان دې قوم ته د خدای د خوشحالۍ بوی نه خوشحالي خو په صحابه هم راتلي په پیغمبرانو هم راتلي خوشحالي خو په حضرت علي راغله د هغې نکاح څنګه شوې د بیبي فاطمې تا ابو بکر صدیق هم راغلی و دا غي د لور نکاح څنګه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي عائشه نه بخښه خزه پیدا کړي د بیبي فاطمه نه بخښه مال پیدا کړي دا غي د واده جوړه څنګه و دا غي د واده بنارسای څنګه و د بیبي عائشه د واده جوړه څنګه و او د واده بنارسه څنګه او څومره دیګونه په پخشو ورسې دی دیګونه دیو تنبوان دیو چې لګي او پر پرده غوندې کوي کنات چا ویل چې کنات دا لګوري دی سه بولو ها هی دی څه ویلی شي وس کې مې هېڅ نشته صرف دا دی وایم چې الله دې دې قوم ته هدایت وکړي خدای دې دې ښځو نرو ته هدایت وکړي خدایه په ښځو د اخلاقو د بیبي عایشې سوری وکړي خدایه په سړو د اخلاقو د حضرت علي سوری وکړي دې کې بیا د علماو اختلاف دی چا دا د کافر بچی چې دی دا به جهنم کې وي که جنت کې وي بعض وایي چې دا به په اعراف کې د جهنم او د جنت په منځ کې یو ځای دی دی لپاره خاص بعض وایي جنت کې دی بہرحال بنا بر اختلاف خو جهنم لبنځي نو د جهنميانو ته به د خپلو بچو صورتونه چې دي هغه هم په جهنم کې ښودل کېږي د دې وجه به څه وي د دې وجه به دا وي چې سړی په خپله په هر څومره تکلیف کې وي خو بچی په تکلیف کې نشي کته نو دا بچی به ورته دوی لپاره صورتن ښودلی کېږي چې دوی په د عذاب کې ډبل ګم شي الله دې مسد ورپسې نیمه رکو کې بیا د اهل جنت بیان دی د قیامت په ورځ به دوه ډلې جوړې شي یو د جهنميانو او به جهنم ته لاړ شي او یو ډله به بیا د جنتیانو وي د جنتیانو ډله چې ملائک روان کی نو ما تاسو ته تیر جمعه یو ټکی کړو چې وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها دلته واو نشتا د جهنم تر دروازې پورې به د جهنم دروازې بند وي مطلب دا دی چې کپه د لار تلو کې نن څه وجه پیدا کړم واپس بشي او خلاص بشي دین جس کې وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا اهل جنت ډله به روانه شي په طرف د جنت باندې زمرا لوی لوی ټولي حتی اذا جاءوها تر دې پورې چې دوی جنت ته راورسي نو فتحت ابوابها وفتحت دامانا چې د دوی د جنت حساب د ځای نه را روان شوي دي نو دوی ته د جنت دروازې کولاوي وفتحت دامانا د وړاندې نه به د جنت دروازې ورته کولاوي ملائک به ولاړي په دروازو کې اهل جنت چې څه وخت کې جنت دروازې کې نه نوځي نو ملائک به ورته سلامي کوي سلامي به د ملائکو څه الله دې نصیب کړي تاسو پاک یې فتحوها خالدین ننو زنګي جنت ته خالدین دا معنا چې ټول لمر به په دې جنت کې څوک دلته وباسي نه دا ستاسو عمری کور دی په خلود سره نه منځي ټول عمر به پکې اهل جنت بچي وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده سنادا اغه الله لرا چې خپل وعده مون سره رښتینی کړ اهل جنت چې څو وخت نه نوځي جنت ته اعلان به وشي چې تاسو نن د خدای ملمانه یې دا الله جنت ته چرانه وته نن روندې مل مستیا د تاسو ته الله کوي نن د خدای ملمانه حدیث کې راځي چې الله پاک به ورته بندوبست څنګه کړی دروټه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا الله دعوت به په جنت کې پرونبنه ورځ خوراک بچ دی جنت کې کوي نو د میانو کلیجی به مې پیژنې کبان د کبانو کلیجی به د لومبنۍ ورځې دعوت د پروردګار اهل جنت ته اوس خدای پوهیږي تاسو خو به د دنیا د کب کلیجی یادوي کنه د جنت د میانو کلیجی دا د الله د رومبنه ورځ دعوت اهل جنت ته یو سړی ما ته وی ورځي چې دا میان چې خلک پاکي را کوي دي خو بار ورځي ما ورته وی چې دا د دنیا د میان کلیږي ده دا دعا کوي چې الله پاک د نصیب کې نه د جنت د مې کلیږي به څنګه یې بیا بیا خوند وګورئ په دغه وخت کې به عزیزانو بیا تقسیم وشي اهل جنت ته استاداز استاداز استاداز استاداز استاداز حدیث کې راځي چې د ادنا جنتی زیب د ادنا جنتی زیبا دلوی په جنت کې چې سل کال به په اس مزلو کې نو خپل حدود به نشي معلوموله سل کال چې په اس شور شي او رواني او د سل کالو په مزل لار شي نو دا پته به نه لګي چې د جنت کې څومره ایه مال پروردګار راکړي دا د ادنا جنتی دی او دلته یو مزیدار خبره بل ده چې عام خلک خدا دي چې جنت به یو خوراکونه به یو سکل به یو هوري به یو غلمانان به یو دا به یو دا نه کم خلق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې ټوله مدا او ټول عمر تیر کړی دا غو عقیده به په جنت کې سي هغه بداسي لکه حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ ټول ورځ چې که قیامت کې زه جنت ته لاړم نو زه به داسې جنت څه کوم چې چېرته ته پکې نه یې زما خو جنتونه نه دي پکار زما خو ته پکار یې چې تا سره نه ما ته هغه جنت نه دی پکار دا الله غیرت ته ګوره او دا الله مهرباني ته ګوره فورا دا یاد راغی چې من یطع الله والرسول الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا محبوبہ صدام توایا چا چې په دنیا کې د خدای او رسول اطاعت کړی نو دوی به چرته وي فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین دوی به په جنت کې هغه چا سره چې دنیا کې چا سره نه وي المرء مع من احبه نو حبیبه دته وایه چې ته د جنت کې ما سره خپکیږم حضرت صوبان خوشحال شو چې تا سره نه نو ټیک دی کینی ما ته جنتونه نه دی پک عزیزانو کدا عشق بیا تپوس کوي د امام مالک نه تپوس کوي چې چا په خپل ژوندۍ کې په مدینه منوره کې پنی نه یې پخپو کړي په خپل ژوندۍ کې ولی په دې ځمکه لاندې زما محبوب پروت دی زه په دې ځمکه پانو سره څنګه ګرځم حاجی محمد امین صاحب د خدای وبخي هغه وایي چې د حرم په ځمکه خپېږ دی او په سترګې نږدې دغه تتلو راتلو کوي نو په جنت کې به عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د چار رابطه او تعلق په دنیا کې نه دی رسول الله سره چې چا خدای سره تعلق په دنیا کې ساتلی دې به څه چلی نو د مازیګر ټیم کې به دا جنتیان ګرځي بازار به لګېدلی ترمذی کې یو باب راځي باب السوق فی الجنه په جنت کې به بازار ولګي میله به ولګي اهل جنت ته به وایي چې میله تلار شي میله کې به ګرځي دا جنتیان وغیره تصویر به پکې وګوري چې دا سراوالي دی به دا وایي چې دا تصویر خو ډېر ښایسته دی فورا به دا جنتي دا تصویر په شان شي ځکه چې جنت د غم ځای دی نه که نه چې دی ښایسته دی ته ښایسته نه زه ته ښایسته شو وفيه ما تشتهي الانفس چې څه دې زړه غواړي یا به په جنت کې مازیګر ټیم به دوی روزګار شي الله به ورته وایي چې خوشحال شوي وای به یا الله اس کمې نشته وای به یو کمې پاتې دې صبر وکړي ملائکه ته وایي چې زما او د اهل جنت منځ کې چې څومره پردې دي دا لري کوي تمام حجابات به لرې شي او اهل جنت ته به وایي چې ما ته وګورئ دا ټول اهل جنت به خدای ته وګوري وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة دا ټول اهل جنت به الله ته وګوري د ورځې سو سو زله دا تقسیم د موش اوس جنت عزیزانو جنت ته جنت وی ویلې عزیزانو جنت چې ده هغه د ټول عمر د اوسېدو ځای دی دنیا ته خو ته یو ملمه راغلی څه لږ غوندې وخت دپاره دایمي ژوند چې دی هغه ستا په دو ځایونو کې دی یو په قبر کې دی او یو د قبر نه پس بیا په جنت کې دی بس نظام به ختم شي د دنیا اوس یو مسلمان د داسې وي چې هغه دومره نه پوهېږي چې زه به چېرته ټول عمر تېروم دا غزه نامه څه ده او د هغې معنا څه ده تاسو د خپل ځان سره سوچ وکړئ عزیزانو دعا وکړئ او کوشش وکړئ چې یا الله زمون هغه دایمي ژوند چې دی هغه ډېر ښه زه تاسو ته په ایمان وایم چې د قبر روبنه شپه او د قبر اندایش په چې ده هغه په موږ ټول راتلو والا ده که نن ده او که سبا ده او که خوا نو د جنت نعمتونه د قبر اندایش په تا هیڅ چې الله پاک په چا خکی نور سوچونه پروګ دی د دنیا د رزق د پاره وګورئ تاسو کم منافقت ته چې موږ نه کوو کومه بېماني ده چې هغه مونږ نه کوو کوم تکلیف دی چې هغه مونږ نه برداشت کوو او دا هغه ځای د پاره اوس نه کوي هغه ځای به په دوه څیزونو ښه کېږي یو دا چې چوبیس ګنټې ستا زړه چې دی هغه به الله کور شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او تعلق چې دی هغه ستا ایمان وګرځي په دغه دې سيزونو باندې دا تا ته د الله ټول انعامات ملاويږي بلدا چې څومره بدر سره چا وکړ او تا ویلې چې خیر ده د دې خیر د ټکی پسې بیا ګوره ډېر خیر نه یعنی د خدای په عظیم قهر باخته یو سره راغو د بخاری روایت ته بل سړی نه قرض غوښتو ورته دا والا شل روپۍ راکه یا پنځوس راکه یا دېرش راکه والا ورته یې پیسې خو به راکړې خو څه ګواه زه یې ونه خورم چېرته هغه ورته کفا بالله شهیدا دا الله نه له جواب څوک دی اوس ضمانت وکیل بیا ورته غوړي چې کفا بالله وکیلا دا الله نه له وکیل بل څوک دی الله مې ګوام دی او الله مې وکیل هم دی خبر خلاص پیسې ورکړې سره لاړ کله براوړې پلانا ورځ پلانا ورځ چې رااله د د دریاب غاړې تر وته چې اوس به په کشته کې ازما قرضدار راشي قرضدار د دریاب غاړې تر ووتو کشته یې نشته یا الله ما خو وعده کړی دا او ته گوا کړی وکیل کړی اوس کشته یې نشته یو لرګی د ورې نه راغوس کو او د لرګي هغه منځي سورې کو او پیسې پکې واچولې او سره ولا بند کو او دریاب ته لرګې لړا کو و یا الله چې ترا ته چا غوا کړو وکیل کړو وي خدای هم ته به دا پیسې مسغه سړی ته رسې لرګې دریاب روان کړو دې ته کور ته لاړو هغه سړی به دریاب غاړې تراوته چې اوس با قرضدار راشي چې ګوري دریاب کې یو لرګې روان دی او قرضدار نشته خیال وکړو چې دا لرګی راونی سا پورته به یو څه څه به پیوش چې لرګی دریاب نه رانیولې دی کور ته وړې دی چې مات کړې دی په نه پیسې پریوتی او پکې یو چټ پروتو چې یا الله دا پیسې ما هغه سړي ته ولې غلي چې کوم سړي درا کول په ټیم کې ترا تا غوا کړو وکیل کړو وبکې څه داسې تاسو به وکړئ بزرګانو دا چې مسلمان به پیدا کی په دې زمانه کې ایمان دې ته وایي دریابونه بستا امانت رسي د سليمان عليه السلام پیغام بلقیس بادشاہ ته د شهر سبا بادشاہ چې و چا رسول هدغد مارغه د سليمان خبر به بلقیس مارغه ته وړو مارغان به ستا چټي رسانی کوي دریابونه به ستا امانت بل تر رسي یو بزرګ ته سره راغی ورته وی چې ما ته داسې وظیفه وښایه چې زه د اوبو د پاسه ګرځم لکه په ځمکه چې سړی ګرځي چې زه د اوبو د پاسه ګرځم هغه ورته ویلي چې بس ټیک ده لاړ شه سمندر ته او د دریاب په غاړه چې ودرېږي نو زما نامه والا او دریاب ته ورټوپ کا ګل ډېرخه د لارو د دریاب غاړه ته دریاب په غاړه ودرېدو چې ورپورته کو څو وخت دریاب ته د بزرګ نامه تیر شو چې دریاب اونې دی یا الله یا الله یا الله یا الله چغې کړې او چې یو څو ځله د خولې نه یا الله ووته دریاب زمکه شو دی ته روان خپه وګرځېدو واپس راغی بزرګ ورته ویل څنګه چلو شو ویل جی ما نه خو دریاب کې ستا نامه یې راشو او چې ګرداب ونیومه نو الله الله دې دخلو نه ووت نو دغه وخت کې ستا زړه کې دا وی چې ما به څوک بچ کی نو زما زړه کې دا نه چې بل څوک به بچ کی سوا د الله نه وی دا الله نه سوا د بل څوک په زړه کې دغه وخت کې وینا وی بچیا دریاب د پاسه امه سره ګرځېدې شي چې د چا زړه کې د الله نه سیوا بل څوک نه نن زمون په زړه کې څه دي زمون په زړه کې خزه ده زمون په زړه کې زوی ده زمون په زړه کې لور ده زمون په زړه کې دولت ده زمون په زړه کې بېمانی ده زمون په زړه کې منافقت ده نن زمون زړه چې دی هغه د دې شیزونو کور دی جنت د امام مالک کور جنت په امام احمد بن حنبل کوي خو به ویلو چې په خوب کې خدای ویلو الله ته وایي چې یا الله ته په څه ډېر خوشحالېږي چې زه هغه کار وکړم نو الله ورته وفرمایل چې ای مالکه زه د قرآن په تلاوت ډېر خوشحالېږم هر وخت قرآن وایه زما عزیزانو قران نن خلکو ته ټوکې او لوبې ښکاري قران هم دا شی جوړ کړی دی چې مړ یې شي ور سره دیرې ته یو شي او مليان کې کینی زړه زتاوي راکوي د فرض او د واجب او د سنت او د مستحب او د منظورات بلکې جميع حقوق چې د بار تعالی لازم شوي په ذمہ د دې حاضر متوفا باندې د هینه تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایي کې د شان د مسلمانانو سره چې اکثر به ادا کړي اوس امر دی مولا ته خمالوي چې په خرابي په خرابي مړي او موږ دا وایو چې خایي کې د شان د مسلمانانو سره چې اکثر به ادا کړي او باندې به ورګري فوت شي نو پس په فدیه د هغه ما فاته کې دا کلام الله سره د جمعي مالیته په پندو کې چې پروت دی پیسو سره د جمعي مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخله ابل ما قبول کړي ما تا ته در بخله ما ایو له چې په کورو بخله هغه پندو کې اوچت کو منډه چې منډه کوي ټول ورته منډه کړه ولې ولې قانون نے تاسو له دوکه نه درکو یو کنه نن ټول جون زمون فراډ او دوکه ده ټول جون مرم دوکه ده وادن دوکه ده یو نکان یو تړلو روټه و پکې خیر ما هو ټوټه خورنه او نسل روپیا غسړی د ویستی دا جنې پلار وی جنې په ګزاره به کوي غریبي غوندې ده مال په دغه نورو شرمېږي چې دا اوس ته واده کړه تا خدای هلاک کړه خونچې روټای دې ته ور کړې او چې ما درته حرام حلال کړه نو ما ته وسل روپیا راوي مال دا سل روپیا د ظلم ورکړه چې لږ تکړه شي ورته دا زمون ژوند دی او دا زمون حال دی نو په دې زندګۍ د عزیزانو جنت نه ملایي یو سره دی یا خزه ده او ټول عمر اس نیک عمل نه دی کړی او یو سپه تجو نو هغه سپیله اوبر واغسته او پیوس کړي هغه ته په ژوند باندې بشارت شو چې ته ستا ټول ګناهونه وبخلې شو ته به جنت ته ځې اوس په ظاهر دا څه خبره ده په سپي باندې وبس کوي لیکن د خدای د مرضا اس پته نه لګي ادس شی دی لکه یو بزرګ وی چې عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد سمن عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد سمن خدای په خبر دی چې د یار مینه بچاو سره د معشوقې په در کې خو زرګونه او لکونه عاشقان پراته دي لیکن دا پته نه لګي چې د معشوقې منظور نظر څوک دی دا پرو ولیکي غوړه کېږي عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار نه بچاو سره دا خود انسانانو حال رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه چې اسمانونو تطلون جنت ته لاړو یو ملائکه ده چې ولاړه ده هغه ته دا حکم شوی دی چې ته په دې لام باندې مد را کاږه لا نو د قیامت په ورځ به بیا الا الله وي ناغا ولاړه په دلا محمد راخ کړو دی لا پیغمبر کی تپوس کی چې څه پته لګي نو والله کې څه پته لګي او حکم شوی دی چې په دلا محمد را کاږه اس پته لګي ملائکی او عزیزانو که تاسو د الله د زور نه خبر شئ او د زور او د جبر خون به الله درته پته لګي چې سترګې دې پټې شي په ژوند په تاسو اختیار درکړې دي چې کدا سیمنډي یو کدا سیمنډي یو کدا دا کې او دا کې او دا کې د ستا اختیار دی لیکن چې سترګې دې پټې شي نو بیا به د زور پته درته ولګي چې الله دې امان راکړي نو مقبول عبادت په ټول عبادتو کې پټ ولې دې د دې وجې چې هر یې کایته به ورترغاړه وځي معمولی یا معمولی نیکی به معمولی نه ګڼي کېدای شي چې دوه لکه حج دې کړي وي هغه د په مخ دروښتې شي او په لار روان او کانه پوتي او چتی کې یو طرف ته ورغورځي چې څوک پکینګ کو نه وي په دې وبخل شي نو د غرور شی په تمام عبادتو کې هیڅ شی نشته په دې ډېر خیال کوو زما عزیزان پیغمبري عملی شکل کې دا شی بیا دنیا ته پېښ شوی دی عملی شکل یو دا چې ته معزز معزز سمانا خو دولت ورسره پیسې او دولت ورسره هغه ته معززین وي او چې پیسې او دولت ورته نه وي نو هغه سره نیچ پیچ ورته وي نیچ پیچ نه خوار خوشي خلک دي دا مالدار خلک به څه وایي کنه ټول وایي خدایم خوار نه که خدای خبر په خبرو پوهیږي کنه پوهیږي نو په دې بیمار ځان درته دا ځان ستړی کوم والله کنه پته لګي چې پوهیږي مو کنه پوښو پیسې ورسره دولت ورسره او معزز دی اگر که خر د زمانی وي دا وتا ستا په خور خار کې ډوري کچري گیټ اشرف روډ صرف